هر شی چې ستا په ذهن کې خوک کار کوي دا ټول نه مزیدار وي د الله په اذن او دغه په توفیق باندې دا صورت مطلب څه ده تحقیق حقائق الايمان تحقیق حقائق الايمان مطلب دا ده چې چا د ایمان دا وکړي نه غل په کار ده چې د خپل ایمان حقیقت ته ورسي چا چې د توحید دا وکړي دا په کار ده چې دې کې ډیرواله پیدا کی د ایمان حقایق ثابتول مضبوطول هغه ته ځان رسول دا اجمالی جمله یاده که تحقیق و حقایق الایمان دا په سورې د حدیث کې الله ذکر کړی دی د دې وجه دا وا په ابتدا کې چې کوم کسان ایمان راوړل او هغه ډیر قوي خلکو ابو بکر او عمر او عثمان او علی او داس صحابه رضی الله عنهم دا ډېر چت ایمان والا خلک ایمان یې زړه کې دي سیو لکه د غره په مقدار د دې د وجه نه سخت قرباني نه په خپل باندې دا کارونه اسان دي کې ډېر ګران کارونه الله تعالی رضا شوی دی نو پدې کې دا فتح د مکه چې کله وشوله یا صلح د حدیبیه چې شو شپږم کال نو په دې کې د دین کې ډیر خلک داخل شولو تقلیدا داخل شو تقلیدا دې ته وایي چې لکه دا نو خلک داخلي کې راځي چې موږ هم پکې نه نوځو ډیر خلک چې په یو طرف روان شي د عام خلکو توجه پیدا شي چې موږ هم دا کار وکړو بلا بصیرت دین کې ستنه نه وتلا بلا بصیره دلایل نو کتري سوچ نو کړ سخت نه وته را کړ خو د خلکو د خاطر ست دین کې نه واده د دې د وجه نه کړ چې په لسم کال نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا ډیر خلک د اتم کال نرسته ایمان راوړ په نهمه په لسم کال ایمان راوړ نو هغه به تاسو د دین نه واوړېدل ولې ځکه چې د دین کې په ایمان کې دنه نه نه وتی سم خوند دې نه واخست په بصیرت نو ورنه وتی علی غیر بصیرتینو تقلیدی ایمان راوړی او نو چې لک شان مصیبت راغیسته پرې فدا او دا قانون دی چې کله ایمان په بصیرت باندې راوړ کنه به دلیل دی راوړ نو به چار څونه سخت راځي به نه پرې دی وکذالک الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ایمان تازگی چې کله زړه کې دنه ورننه وته نه به څوک نه پریدي که څوک وجني که څوک حلالي او رکي هغه به نه پریدي او چې کله علا غیر بصیرتن هم د سي پلارو نه کړي مسلمانان یو تم پاګه کې راغله عام خلک وای دین او تم دین او سوچ د خپل نشتا فکر د خپل نشتا صد دلایل باندې سوچ نه کړي سبب بصیرت باندې په دې دین کې نه نه نوته نه لک تکلیف چې راغی دا دین به زر پرې دی به دواره به پرې دی چې دا ځنه شم کوله کله کې ابتلا را لا اوس تاسو ګورئ کنه چې لګي ابتلا ترش د حرام مال فتنه رش ډیر خلک استور شي ایمان پری دي حکومتونو فتنه رش ډیر خلک ایمان پری دي استغیب شوی پیسې پکې مال د وجه نشته دین پری دي دا ولي پری دي ځکه چې د ایمان د خون خبر شوی نه وي کله چې د ایمان د حلاوت نه سره خبر شي ټول دنیا به خلک راوړي دی ولاس کې به تکیری خو تبا هغه په مقابل کې یو خبر هم به نه پرې دی کدا د تاسو کوی تا ته کنه چې کړي ایمان دې مضبوط شي چې دا ټول دنیا هغه زره او شتم او ستاب دې لاس کې قدم خو صرف دې مسجد ته ته په چبخ پر ان وځه الله مفتح لي باب رحمتک مو یا قصد نه پرې ده ته به دې تم به تیار نه خو د نبی رسول الله سنت طریقه نه پرې اگر که موږ نه پاتې کی یا چې د سوال دی وجنه هغه دا شعر خو د دنیا د مان له خاطر به موږ هغه شی به نه پرې خبر نه وګدیږي مقصد تر اعظم نو په دې دین کې بعض خلک به بصیرت داخل شو نو قانون دی چې به بصیرت دین کې داخل شون به پورا دا صورت پس راولې من دا وکړه دا صحابه برا وکړه موږ لا سوچ نو دا د ایمان حقایق به ځان کې راواله د ایمان حقیقت الله دا څه خو دی چې الله باندې ایمان راوړي اول د صورت کې ویلي تر هغه د 14 ساعت پورې سبح لله ما فی السماوات اول نشر شوی دی د ایمان حقیقت دا دی چې الله پیژنې اے خلکو الله کوم ذات دی پاکي وي ټول عالم ولا اسماني نظم کې والا عزیز حکیم دی له فدا یو یو امید مرګ او ژوند دغه په لاس کې دی او هو علی کل شیء قدیر یو شی دغه د قدرت نه بهر نه دی هو الاول والآخر الله مخکنه هم دی ورستنی هم دی الظاهر الباطن دا الله سبحانه و تعالی پویږي په هغه څه چې په دې زمکه کې د نور نه وځي هر شی چې زمکه کې نه وځي هغه باندې الله پوهه ده وما يخرج منها كم شي نه چې د زمکه نه راوځي وما يعرج وما ينزل من السماء ما يعرج بها كم شي چې د اسمان نه راکوزي او کوم چې بار ورخيږي وهو معكم اينما كنتم الله تاسو دې کوم ځای کې تاسو الله دنا تعرض د خپل ځان ته دی اولنو آیتونه کې کړه ده چې دی حقیقت ته ځان ورسوي خپل الله پیژني نو د دینه بعد الله رب عزت به دوه خبرې شروع کړې یو ترغیب ال الايمان او ترغیب ال الانفاق والجهاد وغیر ذلک من امور الايمان هغه ته دعوت ورکړي ځکه چې خلکو کې دا شی کمزوري نه غلي ونه الله تعالی چې تاسو څنګه مؤمنان دا ځان کراواله لکه دعوت ورکړي چې ایمان راوړي انفاق وکړي مال ولګوي jihad وکړي فرق کې کړه ده تراسو بدل نه یا سي د ایمان لیبل بر باندې لګیدل او رانه بدل سره نه نو الله فرمایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم هغه ورځ چې کله راشي تاسو به مؤمنان نه چې دایو سره برناوي مخ ته رواني او کی طرف ته رواني او زیره به تور کولې شي چې تاسو لپاره زیره بشراکم الیوم جنات شي دا نور د ایمان د دې خلکو سره چې د دنیا نه ځان سوړې ده دا په خلاف کې منافقان خلک نو منافقانو سره باندې نه دا رڼا به الله واخلي په داسې مقام کې چالتته به ته سخت ضرورت چې کله ته وارن دی به د نور تواس کې لکشنه ودرېږي دا ستاسو رڼا موږ هم پیدا کړو نو وتوب ویل شي الله رب العالمین ملائک او دا مؤمنان به تو چې ارجعوا واپس شي دنیا ته ظاهر معنا دا ده چې دنیا ته لاړ شي څوک وایي د څه معنا ده چې هغه مکان چې کوم ځای کې موږ نور را کړی کېدا هغه ځای ته لاړ شي ظاهر معنا دنیا ده دنیا ته لاړ شي فلته می سونو را درنه زه هغه و دا غځ نه راوړل نو داسې حالت په سړي باندې راځي او دا زمونږ د پاره د یری خبره ده هغه دا چې کله د قیامت ورځ راشي او مؤمنان او دا صحابه او پاک خلک هغه دغه شي اخو لو شي او یل الله رڼا ورکی او دا نور انسانان دی خو پاتې شي او په تیار کې پاتې شي او موږ ځان باندې ایمان دا کړی دا لیبل هم لګولې چې موږ مؤمنان موحدین اهل الحديث دا پس دا پس لا بیله او من سره نور سره نه نو دا به د ارمان خبره غټ ارمان نو دلته به منافقان وای چې موږ ته لږ انتظار وکړي نو الله پاک په پرده منځ کې راولي فضرب بینهم بسور دیوال به والش چې دنه به رحمت بهر به عذاب ار کنډیشن پشان دنه یخوا ولي بار ګرما واو د شهادت براش ندی به आवाज وکړي چې لکه موږ تاسو مرګري ولې موږ دې جمعتون ته باندې درلو موږ بشری کې ځای کې نه دیره څنګه چې الله تاسو سره نه دا غره مزه کوي موږ خپل خپلوان ورونه دوستان یاران یې موږ له داخله نه نه راکوي ناوی بو توای چې ټیک د تاسو مرګري وای خو تاسو کې پنځه مرزو د پنځو بیمارانو د وجه تاسو دغه تیار کې بوس پراته دا پنځه مرض ځان کې ولې پیدا کول او که موږ تاسو سوچو کې دا پنځه بیمارۍ تقریبا چې په موږ ټول کې به موجودي الا من رحم ربک اوله بیماری دا ده چې ولکنکم فتنتم انفسکم تاسو ځان په پتنه کې چولې او په پتنه کې پریوتی وایي بالمعاصي والنفاق د نفاق او د نافرمانیانو په فتنه کې وای فتنه څه ته وای د الله نه سره واوړي دي ته فتنه وای یو مرز در کې دا چې الله تاسو نه پیژاند هغه نه مخړاولې بل طرف تا ګناونه کې نه وتی وای د مرز تاسو کې دا و تربستم انتظار بم کاو چې په قلار به توبه وباسو سره کاغو به سم د الله ته توبه نیستل په قلار دا چې خبره کول چې رسته بزان خو کړی آیت یو تفسیر دا دی او بل مرز تاسو کې دا ورتب تم تاسو کې یقین نو شک ما په الله باندې شک قیامت باندې شک قران حدیث مبارک شک دا خبره زړه ته نه وپریوتی ارتیاب څه ته شک ته وایي کله تاسو کې دا شک مرز او بل مرز درکې داو وغرتکم الامانی یو تاسو ارزوګانو دوک کړی وي ارزو څه ته وای بلا عمل ځان جنتی ګڼل چې سره عمل نه کوي جنت باندې زموږ زید نه چې بخي خدای مونږ الله بخینو دا کوم فضایل او پیدې چې دا ټول زموږ لپاره دینو په غیر د دلیل نه ځان جنتی ګڼل ځان کامیاب ګڼل الامانی دغه ارزوګانو ته الله غفور رحیم دې سره د ګناونو الله غفور رحیم سره د نافرمانه دې ته امنیه وای دا ټیک نه ده حتا جاء امر الله تر دې چې مرګ در باندې راغی قیامت راغی وغرکم پنځم مرز داو وغرکم بالله الغرور تاسو له شیطان شهوت دنیا مال دې شین په الله دوکه در کړی وا غرور بالله څه توای الله باندې سره دوکه شي هغه باندې پروا نه لري انو شانو ته متوجي شي غرور بالله دا مرض زم په دنیا کې ډیر زیات دی الله باندې دوکه کېدل لوی ذات کوي ذات موجود او دا غنه اعراض بل طرف ته کولا وغرکم بالله الغرور الله باندې تاسو دوکه کړی وي هغه شی چې دوکه در درکړه شیطان شهوت مال جاه ډیر شي نه دین تاسو پیژنئ نو په دې وجه باندې تاسو ورته راځي دا فرق اړه به ورته شاو قران کریم دې د دې پوجا باندې ولې دی کې خوشونه پیدا کیږي عاجزي او به فرمای دالی کتاب په شان تم جوړیږي چې دا یو سخت زرونه تاسو خپل نه مسخت وای بیرسته د دنیا بیرغبتی بیان کړی دا ورسته به د تقدیر مسله بیان کړی دا به د جهاد بیان کړی دا به د اتباع رسول بیان کړی دا اله اخر سوره چې د عجیب سورته د خپل معنا او انداز دې ته تحقیق او حقایق ایمان وای ځان ته چې مؤمن وې نه الله به پیژنې ځان ته چې مؤمن وې مال بلګې ځان ته چې مؤمن وې jihad بکې ځان ته چې مؤمن وې استاد لري کې به انتهایی نرمي وي خوشو به رب العالمین ته قران او ذکر د الله دا زړه به دسي سخت نه لکه د زمونږ چې ده او دنیا به تاسو سپک شیخ کرے کیږي تقدیر باندې بې ایمانی چې الله تقدیر کې سری کلی دي نو په دې مجه دا کوم ایتونه ویلي دي هغه نو اوس مقصود دي نه په دې آیتونه کې الله فرمایي چې امين بالله اے خلق استاد دې لوی الله دې نه په هغه ایمان ولې نه راوړی ایمان پر راوړی او به ور سره محمد رسول الله باندې دا امين بالله يهودو ته خطاب نه دی چې هغه ته د مؤمنانو ته الله وای دا صحابه ته ویلي دي چې دا ایمان کې ډېر چت درجه ته رسیدلی او هیڅ الله ایمان راوړی د دې نه دا معلومیږي د ایمان بالله ډېری درجې لري مرتبه لري او الله پاک په ادنا باندې رضا نه دی چې په ادنا بس توسېږي پکې دې بری تر واخې چې دا نه به بل توخې چې دا نه به بر تک پکار تر مرګ پورې د دې کوشش سری شوی دا د لفظ د اراده په الادب المفرد امام بخاری کې نو چې الادب المفرد د بخاری کې اذا اراد راغې نو دلته هم اذا اراد مراد کا ذکر چې یو حدیث د بل حدیث شرح کوي نو په یو ځای باندې بس د ایمان و درول د جن دغه ځای بدومره کافی دی ډیر عوام مسلمانان ته شړې وې د دین او خبرانه وې بس مونږ زو دس کوو او دالی دا ګمان دی چې د ایمان د یو شی دی لکه غر په ځای باندې ولاړ له نه زیتیږي او نه کمیږي او بس صلی او د خفغان په شان ته لکه د یخنۍ او د ګرمۍ په شان ته زیتیږي کمیږي لکه څنګه یو شان لکه ساده بلان زر زر بدلیږي را بدلیږي انسان کې عجیب تغیرات راځي الله مونږ ته فرمایي چې ایمان راوړی اے موحدین چې تاسو توحید کوي تاسو ایمان راوړی اے مؤمنانو تاسو ایمان راوړی صحابه تاسو راوړی الله رسول باندې به مال مولګه وای او انفقو چې الله تاسو له کوم درکړی چا چې دا کارو کې دوی اجر به ته ملاوي شي د دنیا او د آخرت نه به فرمایي چې الله به سره ولې نه مني د دې څو عذر دی و ما لکم دا یو قران ته سره رجوع کی کنه دام کافی کتاب دی و ما لکم الله فرمایي تاسو د پاره څو عذر دی سوجد تاسو لرا اي عذر لكم تاسو پر سوجد ده لا تؤمنون بالله چې الله باندې ایمان نه راوړی الله سره نه مني نو عذر ده دا هغه دې پیش کی ان هیڅ عذر نشته د الله سبحانه و تعالی نه په انکار کولو کې دا غنه په اعراض کې هیڅ عذر د بندگانو نشته پس دا غن الله فرمایي چې دلایل موجود دي دلیلونه ما په خپل ځان ودرولې دي او تاسو به انکار کوئ نو عذر عذر نشلېږي دا به زیاده دي خو داسې مثال لکه نر مخامخ ولاړ له شوی زینی نه ما هیڅ دې دې مخ واړی نور نشته ځکه ماته مخ اړواله الکه ته ته وګوره خپل به تکاره کې چې دغه نر دغه رڼا ده دغه ګرمي ده نو هغه سره معذور نه ده په انکار د مرګ کې چې سترګې له الله ورکړي دي او د کوټې نه بهر راوته ده نر ته خو ګوري هغه په لګي او دا وجه رز د نر نشه منله د د عذر نشته ده دا بیا خبره منی او کني منله نه بس دله سزا ورکول پکاره دي ټنګ ول ورکړي شي دا بیا له منی یو سړی ته ورځ رااله اورنه او دا وجه رز دا ورځ نینه ورځ کومه ده ماته نه ښکار کیږي نو دا د دا مرض دی مکابره دی توای مکابره دی توای چې ښکارت دلیل قصدن عمدن نه منلا نو الله دلته داسې فرمایي و مالکم تاسو زر دی لا تؤمنون بالله چې الله باندې تاسو ایمان نه راوړی حال دا دی چې درې قسمه دلایل د الله په وجود باندې موجود دي چې زما نه نه درس دغه دی دا نور خبره مې د دې لپاره بیان کړه لا تؤمنون بالله دري شیان دي چې دا ډېر عجیب دلایل دي د الله د معرفت داغه د وجود زمون د رب د علم او د حکمت او د کمال دلایل یو دلیل چې ده دعوت الرسول له دعوت الرسول او دیم اخذ میثاقکم ولا دلیل له او دریم القرآن دی د دې بل تعبیر دا دی چې ذهن کې خپل یو درې شان یو معجزات الرسول ودعوته د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات او دغه دعوت دا د الله په وجود باندې ناشنا دلیل دی دویم القرآن القرآن الكريم دا قرآن د الله په وجود دلیل دی ناشنا دلیل دی غریب او دریم الادله العقلیه الکونیه دلایل عقلیه کونیه دا په دې آیت کې ذکر دي لکه دې آیت ته وګورئ مالک الله تعالی بل ور رسول يدعوکم لتؤمنوا بربکم د پیغمبر دعوت موجود دی رسول ما را لګل دی او غد ته دعوت درکې چې الله باندې ایمان راوړي نو د رسول دعوت دا دلیل دی د الله د وجود دلته استدلال الله په دې کې چې ایمان به ذکر راوړي چې رسول موجود دی رسول دعوت موجود دی ذکر به راوړي دا ګوره موږ تاسو شل کرت ویل لیکن دا خبر دا چې کومه تاسو ته بیانوم دي ته ډېر خلکو نه فکر کی چې د پیغمبر دعوت څنګه دلیل دی د الله په وجود باندې د قران هر ټکی کې فکر وکړ دی نو یو د پیغمبر دعوت وی موجود د دې آیات معنی باندې لوځم پوهه او بل دا ده چې وقد اخذ میثاقکم الله تاسو نه وعده مخسته ده دا وعده نه مراد د عالم الارواح وعده دلته نه ده مراده دا تقریبا په نزد عام مفسرین باندې وقد اخذ میثاقکم بالحجج والبراهین العقلیه الله پاک د ټول بندگان د وعده خسته ده په دلایل عقلیه باندې اسمان او در او زمکه او د کائنات دا د الله درایل شو هر بندنه چې ته پوس وکي دا شی چا پیدا کړو الله دا شی نه خپل پیدا دي نه د دې څو خالق شته دغه دغه وعده ده چې الله موږ نه خسته ده فطرتي وعده خسته ده دته وعده خستل بلسان الحال وای بلسان الحال وعده خستل او کله کله بلسان القالم چې چانه ته پوسو کې دا شی څنګه دی غوي الله دا پیدا کړی نو دا وعده شو الکه تاسو مان منی او د دې خالق منی او بس دا الله تا وعده وکړه چې زما یو رب شته نو بس داګه غم پکار دی کنه چې سره په دې قائل لږ د اسمان شته او د دې خالق دی او لوی ذات او ایسته ته مخړه یا راسته کې دا څومره کم عقل توب دی دا غټ حمق دی چې دا حمق په من کې په طریقه اولا باندې موجود دی ډیر اعلی پیمانه باندې بلا تواضع دا خبره زکوم دا تواضع نه بغیر حقیقت هم دا ده چې موږ هټ کما کړی دا تواضعان خبران دا حقیقت دی واقعیت دی غټ احمقان نه رسوګ دي هغه سوګ دي چې د الله په وجود قائل دي او به دا غنه اعتراض کوي هیڅ پروا پینې لري نه داغه په حکم پروا لري او نه داغه په ذکر پروا لري او نه داغه په محبت پروا لري او نه داغه په توجه پروا لري دا غټ احمق انسان دی کنه دا داسې خبره باندې دا خدمه خبره خو دا حد نه تر وتري نه کنه ان شاء الله افراد به بګنی او نه به ان شاء الله بګي غلووي نو وای تاسو نه الله دلایل اخیستي دي الادله العقلیه د تودرولي دا تاسو نه حجت او دلیل خو در باندې قائم شوی دی چې تاسو یو الله شته دی په باندې تاسو خپل اقرار کړی فطرتن هم اقرار کړی دی عقلن هم په اقرار کړی دی بل لسان د حال هم اقرار کړی او درم هو الذی ينزل علی عبد آیات بینات الله قران را لېږي الله هغه ذات دې په دیو پیژنې چې آیتونه را لېږي بینات واضح دلایل یعنی قران ليخرجكم من الظلمات الى النور دا قران دا کار کوي چې الله تاسو راو باسي د تیارو د شرک نه او د تیارو د شک او د کفر نه الى النور نور د ایمان او نور د یقین او نور د توحید تم راو باسي قران کې دا کمال له چې یخرج الانسان من ظلمات الكفر والشك والشرك الى نور اليقين والايمان والتوحيد دې ته سره راو باسي دا ظلمات او نور به جمع وي ځکه دې کې ډیر زیات تفاوتونه دي نو بعض انسان چې دا قران په لږ اثر وکي نو د کې استعداد کمی نو دا کارو کې سره د شرک او کفر نه راوځي ادنه درجه د ایمان تراشي سره په دې پوهې چې دا مخلوقات څه نشي کولای او خالق شته ادنه درجه کې لکه دا زمونږ حال او بعض انسانان دا غتیاري نه راوځي په ډیرو چترانو کې دنه ورننه وځي چې د الله معرفت یې وشي او څو دا غینم په بار ورشي د الله په نومونو صفاتونو کې او داغه معرفت وکي او څو داغه سره به خصوصي تعلق پیدا شي ناشنا تعلق د دې بنده او د الله رب العالمین په مابین کې یو خصوصي تعلق چای کې ډېری مرتبه دي ډېر تفاوتونه دي په درجاتو کې چرته د انبیو تعلق د الله سره چای د تیارون الله رسول رڼا تو چرته زمنګا دې کې ډېر فرق دی به نو دا قران دا کار کوي چې د تیارو نه رڼا تر وباسي نو ظلمات نه به الله شان براوځي خلک به پاتې شي یا به مکمل لوزي نو یا به لګ رڼا کې د بجلی رڼا کې به یا به د بل پرنا کې یا به د ستور پرنا کې یا د سپوږمۍ پرنا کې یا د نور پرنا کې باندې نوځي د ایمان کې د څه تفاوتونه دی به نو زموږ د تاسو ګورې موږ څومره رڼا کې راځي د څونه تیارین راوته څونه رڼا کې زموږ سره کې څونه نور دی هغه قتل غواړي ځان لا دا کار الله ولي کوي ان الله بكم لرؤوف الرحيم مخکې ما دا موضوع دغه خوسته و داوا چې د الله د خپل رأفت او د شفقت د وجنه په ځان ډیر دلایل ودرولې دي ولې کې دغه شفقت او مهرباني نه وینې دونه دلایل به نه ودرولې خو په موږ رحم دي نو ان الله بكم ای بندگانو په تاسو خاص کر مؤمنانو باندې لرؤوف ډیر شفقت والا دی زرنه دې د پکې رحیم ډیر مهربان دی په ذکر د دونه دلایل کله د الله امر هم کافی چې موږ ته ویل چې ما ومنه کوم نه مننه بس ورم زیره لیکن داغه سره الله په موږ دا شفقت کړی دی چې رسول راولې او کتاب راولې او دلیل عقلی او درول او نور دلیل لکه څنګه صدا یې ما مخکې بیان کړ او نورم ډیر شی دي چې داغه انضباط نشي کېدلی خو د دې دلیل لږ وضاحت به بیانو ان شاء الله بتوفیق الله تعالی لکه دا بل آیت کې مرضی دا صحابه کرام یو مجلس کوي ناس يهود رال ایو په ډیر خپه شو دا څنګه چې په اتفاق ناس په مینه محبت نو یو يهودي پکې یو ساشعار ویل دي په کې دی او بیت هغه عقیده ول اورانه کې او بیت اختلاف پیدا کی یو ویل ګور بعض جنگ کې بعد انصار دا ویل بل ویل خزرجان به دا ویل است دې خپل مابین کې باز توري راوخته راځي چې بیت جنگ را تازه کو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر وش هغه به ورغه او دا یو څه فرمایل چې زستا سمن کې موجوده مو تاسو به د جاهلیت خبرې کوئ تاسو څه ګډي وړي وای چې ترغیب ولا ورکن پوه شي په خبره چا دا خلک شیطان مونږ دا کار وکړ نو په جړا شروع او یو بل غاړي به تور کړلې توبه ویستله او په مینه محبت باندې بیت دا میدان نه واپس شروع مدینه ترال نه الله دا آیتونه راولېګل چې ایمان والو نو د ایمان د حفاظت لپاره یو سبب دا به ذکر کوو ان شاء الله به نو کافر بشه د يهودو د نصارا خبره ممنه د دې خبره چې څوک نه مني الله ایمان ولا محفوظ کوي غرض به درستنیات کې ازما به فرمای وکيف تکفرون تاسو څنګه الله نه منئ تاسو څو عذر دی چې تاسو الله باندې ایمان نه راوړی هیڅ عذر په کفر کې نشته وانتم تتلا علیکم آیات الله تاسو ته قران بیانې چې دا غټ دلیل دی د الله د وجود او فیکم رسوله او محمد رسول الله ذات موجود دی او داغه حدیث موجود دی داغه دعوت موجود دی قران او حدیث دا د الله په وجود نشنه دلیل دی ورسره به دلایل عقلی په بل آیت کې ذکر شوی دی تاسو به دې صلی الله ان شاء الله پوه شئ کنه ان شاء الله مونږ ته وایي چې په ایمان باندې دا درې قسمه دلایل ولا د اجمالی زویم اجمالا نور د دې تفسیر خو ډیر زیات اوس لاول د قران تراشه چې دا قران کریم په کومه طریقه باندې دلیل دی د الله سبحانه و تعالی په وجود دا به مختصر به به درس بس انور به بیان ان شاء الله تعالی خدا دلیل پیژندل چې دین دا ډیر زور غواړي سره په زر نه پوي او خاص کر زمونږ په شان عجم خلک اپ نه شي پویدل چې القرآن د الله سبحانه و تعالی دا کتاب شه دی چې د زمونږ استاد مخ ته پروت دی او د الله دا کتاب چې د موږ او تاسو وایو دا د الله د وجود نشنا دلیل دی د ډیر وجوهاتنا دا قران د الله په وجود داغه په عظمت داغه په علم او په کمال دلیل دی چې هغه حق دی دیګه سلیل شوی جمال کلی د خپل ځان سره ایت وجوه الاعجاز وای د قران کریم کې دنه الله معجزه چولې ده معجزه معجزه معنی دا ده چې ټول مخلوق عاجز کړی دی د مقابله نه څوک د دې کتاب مقابله نشي کولای دا څه دعوه نه ده حقیقت واقعیت د قران کریم د الله په وجود باندې د ډیرو وجوهاتو نه دلیل دی یو هغه داسې چې دا قران کریم یو امی سړي راوړی و داسې امی سړی و چې ني چرته مدرسې کې سبق ویلو د عرب عادت داو چې هغه بغړي بزې سره ولې وخان نه په علاقه کې مدرسه و چرته هم نه و په مکه مکرمه دای په ماحول کې مدرسې نه وي نه اسکولونو اسکولونو نو چې تعلیمي پروګرام ولوي دام نه او نه بادشاہي و چې بادشاہان راولګي د خپل رعیت غمو کې چې لکه د رعیت هم جاهلان پات جوزه چې تعلیم خلور کوي انګریزي تعلیم او یا دینی ته یو تعلیم ورکی کنه حساب چې شیخ ته وځدکی یو شي کې یو څه لیک پړه هوته جوړی کنده غنه لیکن دا شی په عربو کې نو ګډه بزې سره ول او خان سره ول او ګډ ګډ ذهنونه الله ولا ورکړي دونه دونه سرونه او پای کې ډېر عقلونه پراته وو ذهن ته دونه تیزو چې یو یو سړي به مزر زر اشعار یادول یو شاعر په پاس زر شعرونه به ویل ټول به د مخاطب خلکو ته یاد دا تاسو چې د حماسه وي او د متنبي وي دا خو د مصنف خپل هم لیکلي دا شاعر خدای لیکنه نه دا خو شاعر شعر ویل دی خلق اوریدل دی وشته یاد کړی دی او به پس دا ابو تمام ګرځیدل هغه جمع کړی دی زیات او نو دا ابو تمام دی ټول شاعران سره ملاو شوی دا خو به شاعران ویل دی ذهنونه کونسته بدايات شو متنبی به شاعر ویل به بیغمه شو خلق به استیاد کړ بیرسته پس ابن جنی دی وغیرہ دغه شو دا کتاب استراجمه کوي زیات نو د عربو ذهنونه ډیر تیزو او خیرته ډیر وا الله ول سریقه ور کړی وا چې عربیت باندې پویدل الله تور نصیب کړی وا فصاحت بلاغت باندې پویدا او د کلام په کمال باندې پویدا چې دې کلام کې دونه بلاغت دې دونه فصاحت دې د الله په ذریعہ کې استعمالول مناسب دي دا نه وي نو سریقه الله ول ور کړی وا او نور امین خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بار مونږ ته نو تل چې تعلیم وکړي خپل مکه کې سکول نو ویلې مدرسه کې نو داخل شوه د پلار نه یتیم پاتې شو ماشوم څو د تربیت نو نکیل اول تربیت کاو به تری تربیت کاو څلوي فقال پر بالکل امی محض هیڅ مل نه وردل او نبی رسول الله رسته هم علی په بیم نه وردل چې د علی د سینې ولاړ او به د دې سی وی او تیر به دې سی وی دا دا ټکی نبی صلی الله علیه وسلم نه وردل حروف رسول الله صلی الله علیه وسلم او سم د سلوخ کاله بعد داسې کتاب پیش کړ چې اعجز البشر كله ټول انسانان عاجز کړل بل الجن بلکې پیران یې عاجز کړل پیران ته اعلان جزې د دې کتاب شنه کتاب راوړی او انسانان تم دا اعلان چې دی په شان راوړنی شي راوړه ټول تعجز د چې مو چې خلک وته وزګار نو لکه مشرکان باز به ویل چې را داسې وزګار دي لو نشاو لقلنا مثل هذا موږ چې ویلې شو خو موږ دونه کارونه لرو چې وزګار نه دا درو خبره وداږي ایو سخت دشمنانو د نبی رسول الله هر ممکن مقابله کوله دا هر ممکن باندې مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله څونه به چې وسه وشوله په هر ممکن باندې باغی مقابله کوله لیکن د دین عاجز شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړه چې دا دعوت پرې ده زنانه بدل درکو مال بدل راجمه کو خیر دا پرې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دمکین ورکړي چې وجه نه دي مشورې او تکړی دغه د قتل اول لپاره ابو طالب له ورغلی د سوال او تکړی دا سره غلېګا او کنه ویل کی ګرمو بس داو مرګری له شهیدان کړی دی هر قسم تکلیف هغه شړلې د مکینه هغه نه دي دعوت دونه سخت مقابله والا خو طاقت نه چې دې کتاب په شان کتاب راوي کني که په مغرب کې او په مشرق کې وسړی کنه دې کتاب په شان کتاب جوړول شو یا دې تقریب جوړول شو دې په ټول تری او داغه به راوسته وي لکه دې په وخت په يهود له وسره غینه به ته پوښتنه کول چې دې خبر راوښه او چې دا سړی په غلې کو يهود نه بدعت پوښتنه مکول لګي وو به نه سخت مقابله و د عربو د نبی صلی الله علیه وسلم سره لیکن به مقابله ونه کړې شو بلکې ډیرو به کله کله د خلینو راوتل اقرار به کاوه لکه ولید ویلو دا قران یې ورځ واورید ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى نو ولید ویل چې ان له لحلاوه قسم دې په الله باندې دې قران کې خوند دی عربو په دې په کافر دې ګوره قران نه خوند اخسته دی و ان له لطلاوه په قران کې چمک یو ډول دی او ان اعلاه لمثمر او بر طرف کې د دې میوه پرته ده نه په دې الفاظو کې میوه پرته ده و ان اسفله لمغدق او لاندې طرف کې چې د معنی دام د میوه نه ډکه ده یعنی دا د کتاب نه لکه مقامات چې د مقامات اصل الفاظ شته ده او قصه به درو جنا ده او خبره به کاسه ګډه وړه ده د څه نه ده الفاظ وی او معنا مطلب یې نه لکه د مقامات کې څه مقصد نشته کنه اصل به مقصد الفاظ جمع کول او الفاظو کې نه بلاغت نشته د الله کتاب کې په دې الفاظو کې کمال او د دې په معنی کې دنه کمال نه دې دې یو ورځ وای په مکه مکرمه کې په دیوال باندې دا آیت لیکل شوی چې ناتنه کل کوثر نو یو مشرک راغی هغه ته لاندې ولیکل چې ما هاذا قول البشر دا د انسان خبرې نه دي ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک انسان د الفاظ نشي ویل ګور اوس موږ ته د عربي ټول یو شان دي ده من ته ځکه من عجم خلک دا اعجاز د حقیقت نه خبر نه کوم کسان چې د اعجاز د حقیقت نه خبرو هغه ته ناشنا ایمان الله ورکړي چې صحابه وو د دې د وجه سوچ د اعجاز نه لکشن خبر شنه ایمان کې ډېر عجیب ترقی راځي د اعجاز د قران نه لکشن خبر شي ایمان تفصیلی دی توای د مونږ چې بګلګي دارنګ یو مشرکان به یو مقوله ویلا د قران مقابله کې به د ویل چې القتل انفع للقتل چې سړي قتل وکړو او تر اوله کې دا قاتل به زمون کنه دي سبا په علاقه کې امن راشي الله رب عزت دې په خلاف کې دا آیات ویلې ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب په قصاص کې ژوند ولکم فی القصاص حیات په دې جمله کې بلاغت د من عشرة اوجه د لس وجنه په دې کې کمال له دا مقصد ته راشه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثالی و د کتاب راوړو چې ټول انسانان ته عاجز شي او سره دا نه چې داویم کوله چې زید دې کتاب مقابله وکړي او دا کدل تاسو ته معلومه نه چې سره وایي یو خطبه و یو تقریر و یو شی ویل کی به خلکو ته وځي زما د دې په شان ته ویل کی نو خلک قصدن را لګي دغه په شان ته لیکل کی دې لپاره چې د داوله دروځنه کی الکه ته د خبرې کوزستانه فیکم دلا وره دلا کوم تا خطبه ویلې د دین له غوړه ویم تا لیکل کړي زده لکه است خد لیکم دا د انسانانو مزاج دی چې څوک دی شي دا او چې زه لکه ما د خبرو کده چې تاسو پلارم نشي کولای تاسو ټول برا پاسې کې ولې نشي کولای زیاده لکه کوم تل بل ما پلار وي د خلک مقابله کوي او دا قران چاونه کړه دا سبا معلقه چې ودا معلقه په کعبه کې امر القیس د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاله مخکې تیر شوی هغه اشعار ویل کفانب کې من ذکر حبیب و منزلی بشکت اللوا دا اشعار ویل او به نور او نور چې ګډ وډي پای کیږي نو دا معلقه ځوان نه کیږي د دې مقابله و طرف شاعر راو لګید هغه پسې کفانب کې من ذکر حبیب و منزلی پسې ویو نو هغه دغه مقابله پسې وکړه بل لا هغه پسې معلقه ولیکل لبید او عمرو میکل سوم راو لګید او بل بل لا ټول راو لګو معلقات په کعبه کې ځوړن شي یو بل مقابله وکړه الکه دا قصیده کې لغوره ده او دا بل او تخور نږدې ده او دا بل په دې کې بعضې د شي جملې دي چې د دین غوره دي مقابله وکړه شو لا لیکن د قران په باره کې ویل شو مقابله وکړي انسان او پیران ټول عاجز شو او یې چا مقابله ونه کاوه می سړي راوړی ده دا دلیل دی چې د دې امی سره خپل علم نه دی دا خپل ذهنیت نه دی خپل کمال نه دی ولیک خپل ذهنیت وي د د بشانته په ذهن کې انسانان نورم شته د د په مر بدن بلډي د نورم خلکو مشته دي د دنه غړغړ شاعران موجود دي غړغړ په صحاب بلغه موجود دي او ډیر ادیبان موجود دي هغه د کتاب نشر ولا مقابله نشي کولای دا یومي سره د سره طاقت مرګره ده بره طاقت سره ده چې هغه ته دا خبرې کوي چې د سی وای او زده خلکو ته کني دا خو ځان شرمول دي چې سړی خبره وکړي او زه ټول دنیا دې مقابله وکړي پنځه کسان برا پازي مقابله به ولوي کی تل ټوله دنیا وي لیکن چې ټول عالم ته واجب تاسو مقابله وکړئ دا بره طاقت وسره ده د الله طاقت وسره مرګره قران کې به دا اعجاز من وجوه کثیره د ډیر وجوهاتونه اعجاز دنه پروت ده چې هغه اعجاز یې په قران کې دا ده چې دی کې اخبار بالغیب ده د غیب خبرونه دي چې رښتیا واقع شوي دي راتلونکي زمانه احوال بیان کړي دي چې هغه رښتینی واقع شوی دي د تیر شوی زمانه احوال بیان کړي دي او غریشتینی دي ما غشان د پخوانو کتابونو سره موافقت راغلی دی د قران کریم جزاله اللفظ په الفاظو کې کمال له اشتماله علی العلوم الدینیه او دنیویه د دین او د دنیا په ټول علوم باندې د قران مشتمل کتاب دی عبادت معاملات او عقاید وغیرہ ټول خبرې پکې دي تر دې چې علوم حدیثه چې کوم دي د ساينس علمونه دام په قرآن کریم کې شته لکه مخکې ورځو کې موږ د دې څه بعضي مثالونه بیان نو د څه کتاب یو مثال راوړي چې په هر قسم علم پکې موجود دی په دې کتاب کې دا نه ده ممکنه مګر الله چې د الله طاقت وسره وي نو دا دلیل چې د الله په وجود باندې دا رنګه دا قرآن کریم چې داسې کمالات پکې دي الله سبحانه و تعالی پکې چولې دي چې د هر زماني مکان سره دا مناسب دي هر زمانه مکان سره ځان د زماني کتاب نه وز زماني سم لګي ته چې نن نازلي دونه کمال پکې الله شوی قران کې علوم پکې الله مختلف راجم کړی دي الفاظو کې کمال لسړې په ستړې کېږي نه بار بار چې سړې وای نو زړه په مړیږي نه د مؤمنانو زړه ته قبل کتاب دې دونه بار بار وسته به نه پرد به پیدا شي او قران نه پیدا کیږي لا يخلق عن كثرة الرد لا يشبع منه العلماء علماء ته نه مړي په زرها تفسیرونه په لیکل شوی دي د صحابه او د زمانه تر اوسه پورې لیکل کیږي هر تفسیر کې بیل بیل پیدا ده ټول تفسیرونه یو شان دي بیل بیل پیدا بږي دي دی علوم ته وګوره د انسانانو علمونه دي چې د قران نه لاره استری دي نبی رسول سره سونه علم او الله سبحانه د کتاب سونه علم او انه لدینا لعلی حکیم دا کتاب د الله په ډیر چد او حکمت والا دی لدينا العلي الحكيم کتاب ده نو قران کریم چې د من وجوه کثیره د ډیر وجوهاتنا په دې کې اعجاز د اعجاز الفاظ کې کمال په معنی د دې کې کمال مثالونو کې کمال اشاراتو کې کمال چې دا په نورو کتابونو کې نشي کېدلی علما ویلي دي چې وفيه من الحکم البالغه ما لا يستر ما لا تصدر عن ادمي په دې کې دونه کمالات دي دونه کمالات قران کې چې د انسان نه هغه نه صادريږي یو انسان دی وی او هغه دی داغه دونه کمالات دروځي داغه د خلینو داغه د دماغونو داغه د جبنه دان نشي کېدل ترڅو چې بل طاقت نوي الغرض کتا سو د اعجاز د قران کریم ګوري چې دا څنګه معجزه ده نو تاسو هغه وجوهات وګورئ وجوه الاعجاز د قران کریم د اعجاز وجه چې دا څنګه معجز کتاب دی په دې خبره اوس عجم نه پوي هغه دا زید قائمون او الحمدلله رب العالمین هغه ته یو شان جمله ده زید قائمون عربي ده الحمدلله رب العالمین هغه په نه پوي عجمی سره لیکن عرب په دې باندې پويږي کوم عرب هغه پخوانی عرب چې د عجمه د ایجبه ته نه داخله شوی یا هغه عرب چې هغه په علم معنی په علم بدیع او دارنګه په علم بیان باندې په نحو باندې په سر باندې په دې علوم کې انتهایی مهارت لري نو هغه کسان د قران په اجازه کوي چې دیات کې څونه کمال لکه مفسرین وای وای قران کې ډېر پسې حیات دار دی په سورته هود کې راځي الله رب العالمین نوح علیہ السلام ته ویلو دا په واقع کې راځي قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علی الذین مخیات دی دا یوش طریقې د علم معنی نه بری کې موجود دي یوش وجوهات یو شجوعات چې لکه دا جزالت پکې دی او اسحاب پکې دی او اختصار پکې دی او فلان فلان هغه راجمه کړی دی اخبار پکې دی ان شاء الله دا یو شجوعات تفسیر فتح البیان غلی کلی هم دی صدیق حسن خان سے بغیر راجمه کړی یو شجوعات نو ور دي اجازه پته اوس مونږ ته نه لګي ځکه مونږ دغه علوم کې مهارت نشته نو که څوک دغه علومو کې ډیر مهارت حاصل کړي نه به د قران کریم په اعجاز باندې پوهیږ د دې وجه د علوم عربي چې د کوم تاسو کوشش ډیر کوی دا نحو سر په دا کتابونه سره خووي علم لغت کې زده کی به د شریعت د اسرارونو خبرېږي دغه بعضی طالبان څنګه نه پوهیږي چې بس قران او حدیث ویل پکاره داسې خبرې دي نه دا د قران او حدیث لپاره دغه دا یو لار ده دا سنولو لپاره هغه کې د زکاوت او د پوهې د حاصلولو لپاره لار اسباب دي الغرض اعجاز القرآن دا دلیل دی د الله په وجود چې ذات موجود دی هغه داسې کتاب را لګل دی چې ټول مخلوقات ک انسانان دي ک پیران دي ک شیطانان دي ابلیس هم دشمن دی ګان هغه ډیر علم الله ورکړي دی ابلیس د ذکر په خوانه تجربه کار دی هغه نشي راوړل ټول جنت چې راجم شي قل ان اجتماعت الانس والجن على ياتو بمثل هذا القران په انسانان کې څونه خيار خلق شته څونه شاعران بلیغان علما پویا زکاوت ولا خلق هغه د راجم شي د قران مقابله نشي کولای عرب کې یو سړی تاریخ کې راځي وای دغه کاوه چې د قران مقابله کوم نو وای نن واته کوټه ته ځان لږه کې نه سوچ کوم نو یو ټکی به ولي به ته به وران کړي چې لکه دې خدا نقصان ده به به ولي ورځې په دې تیر کې واپس راوته هیڅ ونه لیکه و ورځې هغه په کوټه کې تیر کړل چې واپس راوته هیڅ نه ولیکلی څه لیکلي به ته وران کړی څه لیکلي به ته وران کړی اسه کاغذ چې چټل کړی و کاغذ دغه شی راويس وګورئ مسلمت الکذاب یو سړی چې د دروغ د نبوت دعوی کړو یو کاذب انسان الله هلاک د نبوت دعوی کړو ځاني انسان زناکارو نو هغه ځاني ته په دی وجه چې تاریخ کې راځي پر دې کې په خیمه کې ورځ شپه تیر کړو نو هغه ما ته وحی کی نو چاو ته تا ته کوم وحی شوی ده دا قران دا چې سره په صحیح معنا باندې وایي او د دې د حقایق او د اسرار نه ځان خبرې دا د ایمان د جوړولو لپاره اصلي طریقه هم دا د دې وجه نه حدیثو کې راځي وایي یا رسول الله پتنی چې ډېری موږ مسکو وای کتاب الله ته تاسو لاس واچوي قران ته لن تدل ما تمسکت به ما قران باندې منګول ولګه گمراه بنه شي د دې قران علم زده کول د دې اسرار زده کول او په دې باندې عمل کول د دې مطابق عقیده جوړول د دې مطابق نظریه جوړول ان شاء الله تعالی دا ذمہوار دي چې موږ بل نه ګمرا کوي د الله په توفیق او فضل سره دا خبره ډیره جوړه ده چې زه د دې راټول نشم کولای دونه جوړه خبره ده اعجاز د قران کریم چې قران د الله یو معجز کتاب دی دا دلیل دی چې زمون رب عزیز او حکیم او موجود ذات دی او یو داسې طاقت لري چې ټول مخلوق